مبارک تو وقت اختلافات کی ترغیب دے تمسک بے سنت تا چکل اختلافات زیاد شي نو تمسک به سنت هغه ضروری دی نو اعتصام به سنت د دې سات لفظ نه معلومه شو چې د رڼایي مونږ کړو دغه د ذات اضافه چې یو توچی دې نه مراد را رڼاوي رڼا راځي مراد دي ذات یوم نرز رڼا مونږ یو قیامت فقیر یا ما دیګرو ثم اقبل علينا بوجهه بیا موږ تمام کو دا مستقله مسله ده د امام مخاطا او حل نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه د موقوع باندې اذکار چې کومنه هغه ثابت دي چې نبی علیہ السلام هيئت نه بدل کړه او اذکار یې کړی چې سلام جار باسل شو بس خبر ختم شو جماعت او مست شو ختم اقتدا می اقتدا شو ختم رات چا خپل په خره کدی امام سکاری نو کور ته ریزي فادي صحیح ده که نبی علیہ الصلوۃ والسلام ما کور کې سکارو نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې کوم دنو هغه براوړې دو وګس طرف باندې براوړې وګس طرف ته کورو خبره باندې کوشو کور ته وته او چې کله به قوم ته را مخصوص ضروری خبره به نو قوم ته را مخامخ کنو خبره به مخامخ کوله خبره به څه کومه خامخ کوله شراړای دبا بل پخی طرف راوړې نو کوم ته به شو کړه خبر او کړه او کله به مخ قبله پاتې شنو اسکار به وکړو خبره باندې پوه شو دا مختلف عملونه راغلي دي مطلب دې کې تنګي او سختی نشته تنګي او سختی به نشته نوافل کی سنن کی دغه ځای دی بدل کی عام خپل خلوم ځای بدلول پکار دی امام بارک جدا نه تاسو شوی دی ناغله دی دغه ځای دی بدل کی بجه ما ختم کړل بس دا ځای دی بدل کی نو دا ځای څه پټیکا خونه دی راته چې شری شي رګوډي دي ځان ته ورناشته وکي کله خو بس پاري نو نبی علیہ السلام چې قوم ته خبره کوله نبی علیہ السلام مخامخ شو مخامخ به بالکل خبره کوله نبی علیہ السلام اقبل علینا بوجهه را مخامخ شو مونږ ته بالکل مخامخ فوازنا موضیعه بلیغه وی کوم تنسیت پزړه لګیدونکې زړه ته رسیدونکې وعظ دا چې کمدنو منصب د پیغمبر دی او علما وارثان د انبیاء دي دا وعظ چې دا پیغمبري کار دی وعظ او نصیحت کول دا پیغمبري کار دی ځنې مولا دې تبر پوری لکه کنا د مقرر مولا تا خطیب سے مولا تا د تخنه پوری پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د شرح جامع تدریس لنو راغله هغه د کمنو دانه لیکلي هغه قران او سنت خلکو ته بیان کړی دا عقیده بیان کړی دا دا واعظ مولا چې دی چې کوم مقرر دی خطیب دی ګرځي او تقریرونه کوي د پیغمبر کار کې دا غنیت او هغه کارونه خبرې ځان لغل کلاغه ته غلطیا وی هغه راغوي خلکا دا کار چې دې ته بر نه دي قتل بکار ځنې ورته وایي مړه بس کېنه په خپل ځای باندې وایي ځان لرې کار کتلی دی پیغمبر علیه السلام وعظ او نصیحت کړی دی وعظ او نصیحت تنوی رحمه الله تعالی ذکر کوي که کومه مدرسه کې هغې کې صرف طلباو ته سبقونه وي او واعظ مولا نه وي عوامو ته د فایده نه وي دا مدرسه د وراثت د پیغمبر باندې کامله نه ده پکار وې دا چې هر مدرسه یو وایز بولا وساتي او هغه د مدرسې نه تنخواه ورکړي او ته چې د خلکو نه څه شي ماخلو موږ مدرسه درکو تنخواه درکو او چې کوم ځای بیانې دې په شوګرا دي چې موږ عالم په کار دی بیان لا هغه عالم دی ورسه کوي لیږي د مدرسینو تدریس کوم نه خرابېږي او واعظ هم کېږي او بیا وې دې چاندې کوي په دې چاندو د بیا جت نشته دغه خلکو ته پته ولګي چې دې مدرسې نه مونږ ته څه ده فائدہ ده په خپل واقع خپل زکات او صدقات راوړي دی له ورته او دې دې له داوا مخیارو ساتي نواز دا پیغمبري کار دی د پیغمبر په طریقه به کار دی فوازنا موضیتا بلیغا نویت مدنسیت مؤثر یو مطلب دا دی چې دا چون کې سترګې لومبای لیدل کېږي هغه مخکې ذکر کړی یعنی په کار وزل مخکې اول یې راشي نو بیا سترګې شي او بایږي په دلته لومبای سترګې ذکر کړی ځکه نظر بنا اول سره دی بستر کې په اوخ کې په نظر باندې راځي هغه ذکر کړی او وجه دا و چې دا غي نه جوړ نه یاري دی دغه ماده ده چې خلق دوه قسمه وي زنو باندې جړه غالب وي هغه تر جړي اوسره چې کمندنو هغه تر جړي نه اگر چې زړه خفګان دي زړه خفګان څه وي ډېر وي حضرت عامر رحمه الله تعالی یو ځای کې ذکر کړی دی چې جړا یو ظاهري ده او بل باطني ده ظاهري جړا کمال نه دی اصل جړا چې دا نه هغه جړا څه شي ده باطني ده چې هغه کمزور د باطن قلب وجاړي زړه دې کمزور وجاړي اگر چې دا خلک کله کله سختړې وو چې د دوه د ټول ګناو خنه دي دا هغه عدم جړا د بل جړا نه بهتري چې کم جاړي او سترګې چې کم نه بهيږي او کې دا هغه خلک کله معمولی مونږه دي صرف او صرف هغه معمولی څه وي او کې وی نور بیا د مجلس نه بهر څه نه وي او دا چې کوم زړه دړ کوي نو د سره د مجلس نه بهر هم څه وي احساس شي مجلس نه بهر وسره تلي احساس شو د دې فائدې د دې بل نړۍ دی جړا ضروري نه چې هغه دې ځاګيري وی لگا یوازې او یو ځای کې ذکر کوي دا ځنې ځنې بچاړي بیان کې وځاړي او سم به وځاړي او چې بهر وځي نو د بیان دومره اثر کوي معمولی غونډه کې څه بیني اثر او عمل فائدې په دومره فائدې نه غوښتي د بیان نه چې عمل وکړي بیت به سوې چې الله رب عزت ته د دوه خو ضرورت ته چې الله رب عزت وې چې زما سره نه دی هغه کې کمې ده تو ته له دوه ساس کې څه کار ولا یا الله رب عزت ته ستاره د دوه ساس کې څه ته نشته اصل انقلاب قلبی دی چې د باندې زړه کې انقلاب راشي د دې وجه نه دوه لفظونه راوړل یې مې راوړو چې د چا په اوښکو باندې په ظاهر یې اثر کړو هغه یې اوښکې وبایلې خو ضروري نه وه چې ګینې د چا اوښکې نه وې بایلې نه په هغې یې اثر نه وکړ نه په هغې نور هم څه کړو اثر کړو د هغې ژړا باطلي وه فوجلت من القلوب او یاردل الذين چې کمونو جوړونه جوړونه وایي وقال رجل نو یو سړی اې د خدای رسول کأن هذه کأن هذه موعظه مودع لکه سداوی نصیحت د رخصتی ورکون کی لکه چې ته موږ له رخصت راکای یو مودع یو مودع تودیع رخصتای د ویل کی چې صيغه د فاعل شي نو مطلب مودع دی نو چې یو سړی چاله رخصت کوي ورکړي کنه نو دې د رخصت ورکولو په ټیم کې هیڅ یو د خیر خبره ده چې لږ دې چې هغه به خیر او ورته بیان نه کی دا به مودع چې دې دې هغه هغه ته بیان نه لګا وای وردا گویا کې چې لګا دا څنګه رخصتای نه څنګه څنګه رخصتای د مودع لکه چې دا نصیحت وی دا غچا شغل رخصت ورکول شي دا غچاوي شغل د کمن رخصت پر کول شي لکه موږ له رخصت را کول شي موږ له رخصت را کول شي زموږ څه فائدې نه موږ ته نور هم ذکر کا فامسنا موږ ته له وصیتو کا یعنی خبر را درګه نور څه کا هوکا دا ودا څه لکه چې تا اخیری بیانونه کوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل اوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعه د وصیت کوم تاسو ته حکم کوم تاسو ته وصیت کې یو دا خبره وی چې بدلیږي نه دویم دا خبره وی چې وصیت مختصری جامع وی او بدلیږي نه ذکر لفظ وصیت ذکر کو فی اوسیکم بتقوی اللہ زتا شدا کلک حکم کوم دا اللہ دیائی دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی دی چې پورتی تو جوان عال کلم ما لدا سے خبر را کړی شو چې په ظاهر کې لنډي وکړي وکړي نو تقوا چې کوم دنو امتثال المامورات او اجتناب المنهیات ته امتثال المامورات اجتناب المنهیات مطلب چې الله سره احکامات بیان کړی دي نو هغه چونکه د انسان اجتماعي زندگی وي د باغې کې کده چرته د صاحب الامر او ذو الامر د حکم نه خلاف وي نو اجتماعي زندګۍ بنیاد پر روابط باندې ده هغه رابطه کټ کړی شي بیا اجتماعي زندگی نه تیریږي اجتماعي زندگی نه تیریږي اوس فرض کوي سکول له اداره ده مدرسه ده هغه د کمنو یو کول الامر دی یا شورا ده دا ول الامر دی او هغه چې کمنو یو حکم وکړو او حکم د نس نه خلاف نو مباح خو یې به طالبانو کول ضروري کړل او یې ته نه کول ضروري کړل امر مباح د التزام لپاره یا به طالبانو باندې کول ضروري کړل چې دا به تاسو کول کول او یې ته نه کول ضروري کړل چې دا به تاسو نه کول نو اوس هغه وایي دا مباح دی ا دې موږ د ځان چې کومو لګیا دي او تشریح هم باندې کوي دا ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك ان الحكم الا لله الا له الحكم دې دا چې دونه کول سکی شروع کی دا روابط دا ژوند دي دي اوس کو بس کل چې کمندنو ان الله مبتليكم به نار نو کتبه دی باندې بالکل وګ باندې کړه وي مطلب بیا دا وځي اتیو دا زیاته د نس نسو خلاف وو په دې تعلل کې خدای ما مړوي د دې تعلل او دل نه رسو بس کل مباح وو یو بل اسکل سو مباح وو هغه یې باندې کړه هغه ورته یو څنګه دی وی چې دا موږ خدای دې کړی چې به مو باندې څه کوي ناجایز کوي طالب به موږ خدای موبایل را وکړل دې به مو باندې باندې موږ دې کمنو دا چې کړی دې به مو باندې باندې دا ځان دا ژوند دې او دغه خلک چې کمدنو نه کامیابیږي دو اجتماعي زندګۍ کې کور کې چې کمدنو خاوند مشر دی سړی مشر دی پلار مشر دی نو سم او اطاعه په مدرسه کې چې کمدنو یو اداره کې یو الامر دی او هغه کوم کو بس دی وي په موږ باندې استعفا ورکړه خدای موږ راوړل موږ باندې استعفا ورکړه دا چې کمدنو د شریعت د روح نه خلاف دي شریع روح دا دی چې کله د نصوص خلاف ورزي نه وکړي د نن خلاف ورزي نه و نو دا هغه خبره ومنه پای کې به کمن استا پیدا وي واستمع وطاع واستمع وطاع او ریدل د خبرې او وکه خدل او منلې کله کول او کار وی نو به کبس خداوا چې کله د الله رب العزت خلاف پکې نه راځو مخکې ویل شو راځي چې لا طاعت فی معصیت الخالق د مخلوق تابعداري او باغ د کېږي کېږي چې کوم ځای کې د کمزنو نافرمانی د الله راځي د ظاهری چې کوم اداري دي لکه دا ډېر اداري دي صحت اداره ځان لره د عدالتونو اداره ځان لره د ټولو ادارو کې ظاهري چې کامیاب اداره ښکاري ظاهري لحاظ سره شرینا ظاهري لحاظ سره هغه د کمونو د فوج اداره ده دی نظم هم یو دی دی کې اختلاف هم نشته د فوج اداره ده د فوج مدار په سمع او بطاعت باندې هغه کې وو دانشتا تاسو څنګه د پرجان نه هغه وی مونږ ته سزا ویل چې دا ونه ده او دې ته وړي چې کوي ولاړ وي چې دا څه ولاړ دي شي ته وګاړي بس دې ونه ته وسه خو با قاعده نه دا وی او دا وی چې زمونږ نه یو ورځ مخکې برتی شوی دی دا زمونږ نه سینی راغی یو ورځ مخکې برتی شوی دا څه شي یو په دې یو ورځ کې د خپل مشران نه داسې اوریدلې چې دا باندې اوریدلې زمونږ کې کا دا وایي صرف چې پاری شي قدر منظور شي چې څه شي دا که طالب چې څو پورې طالب نو گزاره ورته کې کله دا گزاره ورته کې مولانا زکریا رحم الله تعالی په ملحوظات کې لیکلي دي چې سو سو سو خیات کړل دي سو کلونه ویني وخت نرسو ویني استاد د شاګرد په خطا او یو پیره راته پلار استاد مو پیره دا وی چې اختر به کم ځای پیره کاندې لې ته وځي اختر لا هما وی چې جی هما جی وکړو بلا کمال په کار دا چې تاسو څنګه وایي نه به وخت تیر کوم دی مدرسه کې هم زه به چې کلی ته وځي مال به دا پکارو هما جی جی وی بس جی ویل سوچ بس اجتماعي زندګۍ روابط نه بغیر دا نه کېږي دا چې کمدنو ضروري خبره وه د دې وجه نه د تصوف لین لا سره ته بدې کې پاتې دی په سامي او بسوات کې پاغې کې چې دي اوس هغه ته و چې دا چې وکړه او تا ته و چې ولې ته یې پاسه درکېږه تا ولې ولې دې کې ولې خبرې ولې به کې څه شي تسوی دا ذکر د دوه کوا کدا یو دوه چې دا په کوم حدیث کې راغلی بیا دې بیا سره کوم پاسه دا تاسو څنګه شي کولای هاي پاسل کیږي بیا تا چې دومره ته اتباع نشته چې تا ما اعتماد نو بیا سره بیا تاسو سما او طاعت ضروري شي کدا وو نو فائدہ وي کدا نه فائدہ نشته اګه طالب به غیر د کور تلاش او هغه چې کمنو اصحاب له سره د تیرې درې څه مطلب چې دې مدرسې ولا د لګان د طالبانو ته پوښتنه شي کولای په خپل خو په باندې لګیاري چې راځي راځي او بیا مدرسه شرمای او کور ته چې کمنو مدرسې نه دی وګوري د پلارانو مې دې دې ګور مونږ ته وګوري وای دا تاسو دا څنګه مدرسه ده او مشر استاد قابل استاد دا غي احترام کوي او چې کوم کشر استاد دا غي احترام نه کوي دا په طالبانو کې تکبر دی دا په طالبان او دا دی اکاری دا دا احترام استاد نه دی چې کوم چې کوم نو کشر استاد همزول استاد دا غاړ وای نه دا استاد دې ته شه سپیڅلې وته نو دا په ځانیت نه دی ګوري وتاوم دا دا هغه مشهور ادب هم کوي چې د چې کله ادب کوم او احترام کوم او چې کوم کشر دی نه ادب کې نه احترام کوي هغه خبره باندې دا او چې کمندونو د خپل خوا کې کار دی وان کان عبدن حبشیه اگر کا هغه مطاع چې کمندونو عبد حبشی دی ٹھیک صدا روایتونه د خلیفہ باندې دي خو نظم هم یو شي ځای چې خلافت نوی نو نظم خو یو شی دی یو ځای نظم هغه د کمونو بغیر د اطاعت نه قایمي نو یو امیر عاموي بل امیر نظم وي نو ټیک ته د امیر عامه باره کې نو سوسی لاغه نه فرمانه باندې ګناه دی او د امیر نظم داګه کو ګناه نه وي د نظم د برکات او محروم کیږي کنه داګه نه هو محروم کیږي دا مو سره احساس نشته دا اصل څنګه طلبه پورلې فسائر اختلافا کثیرا من یعیش منکم بعدی وی زمانه رسو چې کم درو ژوند کوکی زمانه رسو ژوند دی پاتې شي اشاره ده چې دا ټول چې کوم کلمه وایي نو دا ټول ستابدار نه دي چې دې ټول کوم کلمه وایي او مسلمانان دي نو دا څه نه دي دا د زړه نه مخلصین نه دي دی په زړونو کې تشتا خو زما د ژوند د وجه کار کا زه ژوند نو کار کولې نشي ځکه چې دې دې کم نه نو په زړونو کې تشتا دی خو زه یې نو کار کولې نشي روح دې نبی علیہ السلام له روح وګورم کړو او دویم چې کوم دی نو د وحي نه یریږي چې را باندې به څه وشي وایي الله به ورته ښکاره کړي الله به ورته ښکاره کړي نو ښکاره کولی نه شي په زما د وفات نه وروسته به دا څیزونه ډس کوي دا څیزونه به ډس کوي په لومړۍ پېړۍ کې په دویمه کې په درېیمه کې خو لکه دا به درس کوي لکه راوځي به ها منافقین د سبایانو ملګري شو د یهودو ملګري شو اختلافات شو او د اختلافات وجه هغه به کمنه اتباع الهوایی د خواهشاتو تابعداري وي یعنی هر یو سړی به خپل خواهش حاکم ګرځي خپل سوچ چې دی او خپل عقلي فیصله هغه به کمنه حاکم ګرځي به اختلافات راشي نو د اختلافاتو د وختونو لار هر یو سړی د خپل خواهش پریری او سنت دی راوالی فعلیکم بسنت علیکم بسنتی چې څومره خلک دي دومره رایګاني چې څومره رجال دي دومره افکار دي ته به کم کم باندې چې افکار او رجال باندې د کم کم باندې اختلافات به څومره زیاتېږي نو علیکم بسنتی بس کله خبره ده لازم دي بتا سو باندې طریقه زما زما طریقه نیول در باندې لازمي دي علیکم بسنتی یو حدیث یو سنتی منګه چې کمونو فرق پرې دی حدیث د نبی علیہ السلام قولی فعلی تقریری د نبی علیہ السلام خوی وی حالت وی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام صورت وی نبی علیہ السلام د صورت تذکرہ وی وی غامدی چې کمدنو د سنتو بلا تشریح کی بلا تشریح کی او سنت نه مراد سنت ابراهیمی دی او هغه یو لسی یادیار له سنت یا غبنی یو لسی یادیار له سنت دی چې باغی وی ټول پیغمبران متفق و دا او دا او دا چې کمدنو هغه کویدا دي دا شریعت اصطلاحګان بدلول دي خپل اصطلاح جوړای د ګیرخری د اصطلاح معنی هغه په ما باندې حاکم کای علي ما کو هني په اصطلاح د کندن وای جلا مولا جوړ کړی دا نو د یو ملحد بیمار د ډاکټر د آرام خور دا هغه کندن خبره په ما باندې حاکم کای چې دا چې کندن دا هغه خبره معنی او دای سنت تراوی سنت دي ماسپخین صورت کی دا چې کمدن وای امام جوړ کړی ابو حنیفه جوړ کړی دی او شافعی جوړ کړی دی دیني رواج دستاغه چې کمدن زما غدین را نه چې تابعی دی او ساغه دین ته وای چې هغه د انګريز تابعی دی د انګريز تابعدار دی ساغه دین جوړی لگا لکه استاد پکار دی دا شریع اصطلاحګانې بدلولې فعلیکم بسنتی پتا سبحانه د کوم لازم دي سنت زما نو مطلب چې ما په کوم سجود عمل کړی دی کا فرض دی کا واجب دی کا سنت دی ټول ته سنت شامل دی ځکه چې هر حدیث قابل اتباع نه دی فعلیکم بسنتی فتا سبحان الله دین سنت زما و سنت الخلفاء الراشدین او طریقه د خلفاء کرام خلفاء راشدین دا غي چې کم نه نو طریقه در باندې ضروری ده یو دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام یقینو چې دا خلفای راشدین نه کوي مګر خبره زما کوي خلیفہ راشد دی خلیفہ راشد نو جانشین دی او حق پر رسیدل دی رشد په هدایت باندې دی المهدیین دی ته توفیق ورکړل شوی دی هدایت یافته دی خدا یقین نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې ابو بکر نه کوي مګر هغه چې ما کړی عمر نه کوي مګر هغه چې ما کړی عثمان نه کوي مګر هغه چې ما کړی علی نه کوي مګر هغه چې ما کړی دا غي چې کم دنو عمل نه کړو مگر په سنت زما باندې نو نبی علیہ السلام اضافه دي نبی صحابو ته شوه د سنت الخلفاء ځکه یاد دی وجنه چې نبی علیہ السلام په دور کې دا غي عمل ته ضرورت نه راغله سنت او عمل ته ضرورت نه راغله نو دې معمول به هاتو دا تراوی د نبی علیہ السلام په وخت کې خو عمر احترام وکړه نوم دې ماخله نوم لا سانوم نه خو د تراوی د ټکی نوم وای ماخله دا خبره پیدا قیام الليل وتوای د شپې نه پر وتوای د رمضان د شپې نه نشته دا وتوای خدامو وای چې تراوی نشته دا موز نشته دا نشته دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کړیو صحابه کرامو نه ثابت او صحابه کرامو کې عمر رضی الله تعالی عنہ په دې اجماع کړه شا ورته سره دی هغه اجماع دا نه ده چې هغه اجماع بیا په خبره واحد نه کړه هغه اجماع په اجماع نه کړه هغه تواتر د امت سره نه کړه په څنګه چې کبیر الله غیر هغه انکار کوي دا څنور احکامات دي طلاق ثلاثه باندې اجماع دا چې کمندنو عمر رضی الله تعالی عنہ په دور کې شوی دا چې درې طلاق په درې طلاق کې دا اجماع شوی دا چې اجماع شو بیا خبره څه ختم شو بیا به څه پاتې شو دا څنور مسائل دي پای باندې اجماع شوی دا د اهل حدیث دا کمه ده چې هغه د صحابه کرامو اجماع وای نه په خپل باندې ولکه دای نظریه ده چې د صحابي قول او د صحابي اجماع حجت نه ده دا لکه اصل مسله ده دا را پیدین او دا دا چې خبرې دا ټول راځي لکه چې حالات راځي اختلافات وي نو ماحول هغه وستانه د سنت اخلي یو خپل خواهشات په دغه سنت کې ځکه سنت باندې پابندي ده لګا د خواهشاتو خلاف دي متمسکو د خواهش خلاف وکړي واعضوا عليها بالنواجذ او ماحول به در راکاږي نو کلک یې ونیوي په غاښونو کې کلک ونیوي وعضو علیها بالنواجز او چاکو لګوي په دې باندې په غاښونو دا چې کمندنو مطلب دا دی چې کتا زو ته ظاهري تکلیف همي او سنت مبرې تکلیف برداشت کړي هغه له قانون حیثیت د شریعت مقابله کې ورکړي شي فتاوی البلد الحرام هغه کې ذکر کړی دي نور ځایونو کې هم ځنه راځي چې نوې سیس درې قسمه ده یو شاوا فاقائدو په بدعاتو کې راوي عقائدو کې او اعمالو کې عبادتو کې راوي سره شي خدا بدعت ته ثواب په نیت دی نوی عقیده راو باسی نوی عمل راو باسی دوی آغا ده پا ده معاشره پا کارونو کی لکا غم و خادای کی نوائے تا کلا خلق ثواب نوی خودی ده رسوم میرے کی رسوم را رسمونه ورته ویل کېږي په دې سره د شریعت شکل روانېږي د شریعت شکل ورته څه کېږي درېیم دی هغه په اجتماعي زندګۍ کې په حدودو کې او قوانینو کې نو دغه تحاکم له طاغوت کې تحاکم له طاغوت کې ولکه ځان کو دې سب وګار دې پښ فاضل کدي سره د شریعت شکل وړاندې دې درې وړو سره بدعت سره رسم سره تعاقب له طاغوت سره شریعت شکل وړاندې وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ دا مساتی دی نوی کارونو نا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدَا یقینا هر یو نوی چیز راستل شوی بدعت ته او هر یو بدعت گمراهی ده هر یو بدعت گمراهی ده نو د بدعاتو نه هغه نه ځان وساتي حان عبد الله بن مسعود عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمایي قال فتن رسول الله صلی الله علیه وسلم فتن موږ نبی علیہ السلام یو نه بکر خرا کړه دا حدیث کی مثال دی او تشبیه المعقول بالمحسوس ده د آیات کریمه کې الله رب العزت فرمایلی وو نیشنلیزم شو سوشلیزم شو ماسونیزم شو دارنګه چې کمونو دیموکراسي شو جمهوریت شو پاپایت شو یهودیت شو نصرانیت شو دا لارې چې کومې دي دا یو طرف او بل طرف ته کوي وږي سولې دي کله دې غلار د پرې په دغه د کابو او ګوتو شي دا غلار او بشیر او دې غلار ولا راګړا ولا اوبه دا خراب شي نیخ بجی روان شا خاترنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم مگتا راک نبی علیہ السلام یو کلا یو دیغا نخی راک کلا بیا ویل حاضر سبیل اللہ دادا اللہ اللہ تشبیر معقول بس نو په هر یو لار باندې جمهوریت لا خپل د آیات دی دیموکراسي لا هغه لا دعوت ورکړي وې دې لا راځي دارنګي برتانوي کوټ لا ته والله لا خپل د آیات دی هغه لا تور کوي دعوت ورکړي بریلیت لا خپل د آیات دی شیعیت لا تشیع لا خپل د آیات دی هر یو له کمنو د آیات دی او هغه ته خلق څه کوي را بلی ظلم عظیم دی چې دا چې کمدنو دا نه غلار وي چې دا د علي حدیثو دا ادا کګي و ګلارې د شوافیو دا نه په لاره بلوي او په دې هر یو سر باندې شیطان دی نعوذ بالله امام بخاری په شیطان دی امام شافعی شیطان دی او غي ځان له دعوت ورګي دا ظلم عظیم دی دا ټول چې کمدنو لارې دي دا نه غلار د اسلام هر یو قران او سنت تعالی بلوي او هر یو چې کمزور دا نه وي دا نو چې زما اتباع وکړه هر یو قرآن او سنت ته دی اتباع کې ټیک تا اندراج کې فرق راځي پوهه کې فرق دی راځي اصول لاغي قرآن او سنت کې وقال عادي سبل على كل سبيل من الشيطان دا په پاتې د مولا کتاب لیکلو